بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما دې صورت ته صورت احزاب ویل کېږي وجدا چې دې صورت شلم آیات کې لفظ د احزاب راغلي دي يحسبون الاحزاب لم يذهبوا او بیا د سورت آل عمران نرسته نازل شوه د 90 نمبر سورت ته تمام سورت مدنی دی ما سوا د یو آیات نه چاغه مکی دی او بعض علما لیکي چې سورته احزاب د سورته آل عمران نرسته نازل شوه دي لیکن ابن عاشور لیکیا تحریر و تنویر کې چې نزلت بعد الانفال چې د سورته انفال نرسته نازل شوه دی او باوی چې د سورته المائده نرسته نازل شوه دی او بیا تمام صورت محکم دی ما سوا د دوه آیاتونو نه چې هغه منسوخ دي یو آیت نمبر 48 او یو آیت نمبر 52 دا دوه آیتونه منسوخ دي نور تمام صورت محکم دي او بیا د سورت احزاب مخکنی سورت سره ربط په یو سو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې نفي د شفاعت قهريه اوس دې صورت کې الله درې مثال نه بیانې آیت نمبر 4 کې دویم دا چې مخکنی صورت کې اثبات د توحید دې صورت کې الله اثبات د رسالت کوي او دولس خطابات په بیانې کې رسالت سره متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بل دا چې مخکنی صورت آخر کې الله فرمایلی وانتظر انهم منتظرون حکم د انتظارو دی صورت کې الله وی انتظار ختم شو جنگ جنگ احزاب شو الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لفت اور کلاو کافر له شکست ورک بلدا چې مخکنی صورت کې د توحید تذکرہ وام اوس دې صورت کې الله بیان د مخالفینو کوي چشته کافران مخالفت کوم کې د توحید او بیا داو د صورت تیزی ورکه په تبلیغ او ترغیب دې مؤمنانو ته د اطاعت د الله او د اطاعت د رسول بیا خلاصه د صورت صورت احزاب کې نه رکوګانی دي او 73 آیاتونه دي 1280 د کلماتو تعداد دی او 5790 د حروف تعداد دی او بیا صورت مشتمل دی په سلورو بابونو رومبنه باب مختصر دی آیت نمبر 8 پوری آیت نمبر 1 کې لومبنه خطاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او ټول خطابونه به دولس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اخره پوری او شپارس خطابات به امت ته بیا آیت نمبر دو کې دویم خطاب دی وتب ما یوحا الیک من ربک آیت نمبر 3 کې دریم خطاب دی وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا بیا آیت نمبر 4 اور 5 کې درې مثال نه الله ذکر کوي او اصل مقصد چې دین هغه بد درې رسمي اقوال تردید وي ما جعل وما جعل وما جعل دوبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے ابن کثیر ابن حبان او دا رنګ مسند امام احمد ابن حنبل کې کتاب الحدود کې دی چوبه ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د صاحب کرامو ته تاسو کو کم تعدون سورۃ الاحزاب د سورته احزاب څومره آیتونه تاسو شمارایم هغه ورته وی چې سلاس و سبون آیتن تریا تر آیتونه موږ شمارو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل فوالذین کانت لتعدلو سورة البقرہ ما سورت احزاب پورا یاد کړو ډیر آیاتونو وی تمام صورت ما یاد کړو او ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سورت احزاب لستو وی ما ته صرف 73 آیاتونه یادو او نور پورا صورت باندې ارشیو د نیمه نزیات آیاتونه معنی یې شوی د مقصد د باره چې الله ډېره حصہ د سورته احزاب هغه منسوخ کړ یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین خطاب دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اے دا اللہ نبی یا محمد یو نوی ناداہو به تفخیما لشانه یا ایوہ النبی یو بی عظمت شان تا دا پیغمبر اشاره ده اے دا الله نبی اتق الله اتق الله فی نقض العهد یرو کا دا الله نه په لوز ما تولو کې اعتراض واردېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا عهد شکنه نه معصوم دی الله څنګه فرمایي چې یرو کا دا الله نه په عهد نقض عهد کې امام علوسی رحم الله فرمایي چې مراد د دین چې دین مقصود د دین دوام دی پاګه باندې المقصود الدوام علیها مستقل قائم اوسه په دې او دیم دا چې خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مراد تن امت ته د اهمیت پیدا کولو د پاره الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حکم د تقوا کوي چې ګوره په اسلام کې د تقوا دوم اهمیت دی چې پیغمبرم ګوره د دینه مستثنا نه دی او بعض علماء لیکي چې دلته کې تقوا نه مراد کافرانو سره نه جنگیدلی چې د جنگ احد نورستم ابو سفیان او دغه رنګ کریمه بن ابي جهل مدینه منوره تراله او د عبد الله بن ابي په کور کې ناستو مقصد دا چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو او پیغمبر ته وایي چې د یو بل مخالفت بنه کو دا سمره مخالفتونه چې مونږ وکړه ویني توې شوې دا پوره دي ښه او مقصد دا چې پیغمبر دې زمونږ د لات او د عزا مخالفت نه کوي مونږ به داغه د الله مخالفت نه کوو او خلکو ته دا خبره خوره کی چې د لات او د عزا عبادت چې دیم پرز د قیامت بدو سفارش کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو او دا پیغام ورته وکړو عمر رضی الله تعالی عنہ موجود وو یا رسول الله ما نجات را کچې دو سرونه قلم کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازه ورنه کزه کامه نه غوښته ها دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تو فرمایل اخرجو فلانت الله علیکم وغضبه او ما سیدو پلانت د الله او په غضب د الله او وخت کله شله د مدینه منورې نه او الله د آیات راولې او خبره ممنه د کافرانو او د منافقینو په دعوت پر خودو کې چې دوی تعالی دعوت درکې د مداهنت چې دعوت د توحید ته پرېګ دی دوی خو غواړي چې ته نرم شې نو دوی هم نرم شي لکه سورته قلم کې الله فرمایي ودو لو تدهن فیدهنون ان الله كان عليما حكيما دا علت د اتق الله دی او دا علت د ولا تطعل کافرین دی بشک الله په دې د دوی په کفر باندې او حکمتونه والا دی چې الله دوسرا په مستقبل کې څه کوي وحی جلی اور وحی وحی خفی دواړه مراد ده قران او حدیث دواړه مراد دي ان الله کان بما تعملون خبيرا علت دو تبه دي بشک الله تاسو په امرونو خبردار دی وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا ځانو سپارا په الله باندې په تمام امورو کې او په تمام احوالو کې زمان نبی ستاسو یې ډیپټی ده کافر ہوتا دا الله دین رسول داوود دین رد کول دا ګران کار دی علاج دا دی چې ځان اوس پر الله باندې او کافی دی الله کار جوړون کې وکیلا ذمہوار دا بالله چې د فاعل واقع شوی لپاره د کفا وکیلا حال دی وکیلا کس ته لیکي چې هغه مواکل الله رحمواري لار جوړین ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائم درې مثالونه الله ذکر کین او اصل مقصد په دې کې چې د درې رسمي اقوالو تردید دی او هر یو رد الله ذکر کوي په ما جعل سره ما جعل الله ما جانا په معنا د ما خلق دی ندی پیدا کړی الله یو تن د پاره من قلبین دو زنا فی جو فی دا په خېټه کې منافقین وې ان محمدن له قلبانه امام قرطبی رحم الله د مجاهد قول نقل کین قریشو کې او تنو هغه بابر ملاوی ان لی فی جوفی قلبین چې زما دوزرونه دي الله داغه په تردید کې د آیات راولې دا څه نشي کېدی او جواهر القرآن کې د پنده شیخ رحم الله لیکیم چې مشرکین او د مداهنت دعوت ورکړې پیغمبر ته الله به تور تمثيل داغو تردید وکړو لکه څنګه په یو خېټه کې دو زرونه ناممکن دي او محال دي دغه رنګ په یو ځل کې دعا کې دي راجم کې دي نشي چې عقیده د کفر او عقیده د اسلام راجم شي دي ته ویل کېږي اجتماع د زدینو په دغه بنیاد مفسرین لیکي چې ول معنا انه لا یجتمع فی القلوب یا فی القلب الكفر والايمان والهوى والزلال په یو ځل کې کفر او ایمان په یو ځل کې چې د تابعداري او نافرمانی دا جمع کېدې نشي وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم تردید در رسم ثانی بی بی سره به زهار وکم او دا به وی چانتی علیا ک زهر امي خپل د بی بی تشبیه به مور سره ورکړه نو بیا به بیبی له د مور درجه ورکوله اصل دا چې دلته کوم دو متضاد دو جمع کوي لکه څنګه خزا مور کې دې نشي نو مورم خزا کې دې نشي کنه مور خو هغه دا چې ته راولې او خزا هغه چې تاسو سره نکاح کړې دي په همیشه د پاره باغ بیا زوی ګڼل کېدو اغلبه د ولد درجه ورکولا اغلبه میراث ورکاو دا هغه بیبي ته خپل انګور وی او که چرته هغه به ولله طلاق ورکړم د وو سره بیا نکاح نه کو دا ټول خبرې په معاشره کې موجود وي الله رب العزت د دې رسمي باطل تردید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عمل وکړه ورسو تفصیل را روان دي علماء لیکي چې کلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړو نو زینب بنت جهش چونکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عرفي انګور وا د زید ابن حارثه تبر وا هغه ول طلاق ورکړو نو خازن لیکین چې منافقین او تان شروع کو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وی ګوره خلق منکی چې انګور سره نکاح مکوایم او په خپل چې د انګور سره نکاح وکړو الله دا آیات راولې کو ما جعل ادیاکم ابناکم زید خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی نه دی هغه متونا دی وما جعل ادعیاکم ابناکم او ندی پیدا کړی الله ادعیاکم په خلی بلل شوی متبناګان تاسو په خلی بلل شوی چې تو ورته په خلی وې چې دا زما زوی دی په خلی ورته وې تا نه پیدا نه دی نو ادعیا دا د دعیه جمع د خلاف قیاس نو معنا دا د کسننګي پردې زوی چې دین واغستا زوی کې دین نشي دغه رنګي باطل معبود چې دین واغستا معبود کې دین نشي کنه دا خود خلی خبرې دي نفس الامر کې بده معنی صد دلائل نشته ذالکم قولکم بیافواهکم دا خو خبرې دي تاسو د خلو حقیقت او د نفس الامر نه خلاف دي ځکه زوی په دوه قسمه دي یو قسم زوی هغه دی چې هغه نسبی زوی وي تانه پیدا دي استاد نطفه نه پیدا دي دویم قسم زوی هغه دی چې هغه ترزای زوی ویل کېږي ستا ټبر ورلپای ورکړي دي ستا بی بی ورله پي ور کړی دینو ستاره ځای زوی شو د دې دون علاوه بل زوی نشته د په دنیا کې الله فرمایي ذالکم قولکم دا ویناګانی دي تاسو بیا افواهکم تاسو دخلو په دې څه دلیل نشته دی خو صرف تاسو خلی به چلی دلی دي د خلینا څخه خبري وتلې دي یا د خلینا دا خبره وتلې ده چې دا زما زوی شو نو په دې وینا خو استاد وی کیږي نه والله یقول الحق وهو يهدي السبيل الله حق وینا کې او صحیح لار خین حق وینا دا دا چې د چا زوی دی هغه ته نسبت کوي چې دا هغه زوی دی دا هغه خبره ده اجماع دا په دې معنی د مفسرینو چې دا آیات نازل شوه د عبارت د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عمر وی چې موږ بزید ابن محمد وی او اصل وجه دا و چې زید دا د تهامه په قیدیانو کې راغله او مکه مکرمه ته حکیم بن حزام واغسته بیا خپل ترور لورک او هغه ترور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي بی وا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نفوهبته للنبي هغه زید هبه کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاعتقه وتبناه آزاد کو بیا خپل متبنا او ګرځاو چې دا زما زوی دی بیا ډیره زمانہ زید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو اخر دا چې مور خپل راغله نو مقصد دا چې موږ خپل زوی بوزو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ما وړو کې لوی کړ دې دې حت میرا رسول دې دنه تاسو کې کتاب سره زی نو لاړ دي شي لران زید نے تپوسو کو زید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې زه خدا سره نه زما دا لوی جذبه د زید وخه بیا د دین رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یا معاشر قریش اشهدو انه ابنی یرثنی و ارثه اے نو قریش والو خبردار شئ زید زما زوی دی خان مانه به میراث وړي زبد ته میراث وړم دا واقع امام قرطبي رحم الله لیکي او امام عبد الحق رحمه الله لیکي المحرر الوجیز کی تفسیر واضح کیوم لیکي مراد د دینه یادول دي ښه صرف आवाज کول مراد نه دي مجلس کې ته تذکرہ غایم ندام وای چې زید ابن محمد بلکې وای زید ابن حارثه او دا حکم چې دینو د عربو د عادت موافق دی چې عام طور سره عرب علماء لیکي چې د بل زوی ته یا بني ویل د دې دوه حیثیت دي یو حیثیت دا دی چې ته نفي کې داغه داغه د پلار نام او نسبت ځان ته پیدا کوي چې دا زما زوی دی او حال دا چې تاسو زوی نه دی د بل زوی دی دا حرام عمل دی دا ناجایز عمل دی او دویم قسم د بل زوی تزوی ویل د شفقت په وجه باندې على سبيل التكريم یا على سبيل التحبيب د محبت په وجه باندې او د تکریم په وجه باندې د بل زوی تزوی ویل چې بچیا دا جایز عمل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه د پلار نه د نسب نفي نه کوله بلکې علا سبیل التکریم والتحبیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه طیابونه یې ویلو فإن لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم کنه پیژنې تاسو پلاران ددو فإخوانكم نستاسرون دی ورته چې زمارو رام فی الدین په دین کې اسلامی رور د اسلام وموالیکم ستاسو ملګری دی او معنا دا ده دوی معنا دا ده وموالیکم ستاسو آزاد کرده غلامان دي وليس عليكم جناح جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم او نشته ده پتا سمانه ګنام فيما باغ سکه چې تاسو خطا شوی یې نو معنا دا چې کلام خطا معاف دی نو نسیان خو په طریقې اولا معاف شو ځکه خطا کې حکم سړی ته یاد وي او خطا شي ځکه خطا کې چې د منهیان هو یاد وي او مامور به چې د نو یاد وي نسیان کې خو یاد نه هر کله چې الله خطا معاف کړو نو نسیان په طریقې اولا معاف شو ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن ګناه پاغه څه کې دي چې تاسو زنو داغه قصد کړی او قصدا چې تا خپل بلار معلوم دی او تا غنه چې د خپل نسب نفي کوي بل ته نسبت کوي چې د فلان کی زوی ما دا خو بیا خطرناک جرم دی بخاری اور مسلم کی روایت د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې عمدن دا خپل پلار نه نسب نفي کوم او خپل ځان بل چا سره او تلو چې د پلان کې زویما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د باندې جنت بیا حرام دي ځکه الله فرمایي ولکن ما تعمدت قلوبکم او په بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه سکس باندې لعنت لګلې دي ابن کثیر منسوخ التلاوت آیات پیش کړي چې طلاق منسوخ دی او حکم باقی دی ښا اغه آیات دا لا ترغب وانا بایکم فانه کفر بكم ان ترغب وانا بایکم خپل پلارانو نه چې نسب مګټ کوي ځکه دا خو کفر دی او لوی ناشکری ده چې پلار دی یو دی او ته نسبت بل تکای اصل مقصد په دې کې عظمت د نبی دی چې مؤمنانو پیغمبر لبا خپل د مال نه خپل د نفس نه زیاته ترجیح ورکوي وجدا چې هغه تاسو د معاشري اصلاح کوي چې کوم باطل رسمونه دي داغه تردید کوي تاسو چاغله ترجیح ورکوي په دې سره به دا حوصله افزایی کیږي ساو طرف نه تصدیق پکار دی دا الله نبی زیات حقدار دی په محبت کې او په تابعدارۍ کې بالمؤمنین مؤمنانو د پاره من انفسهم داود نفسونو نام ځکه نفس دا جهنم ته بوزي او دا الله نبی تعالی دعوت درکې تا جنت ته بوزي یو غارت دای د جنت دی او بل غارت دای د جهنم دی نو دای د جنت زیات حقدار دی چې هغه سره مينو کې هغه سره محبت وکي فی الحرمت والاحترام والاکرام والتوقیر په احترام کې په حرمت کې او په اکرام کې او په عزت کې پشان د مین دودي ولكن لا يجوز الخلوه بهن لیکن تنهایی کې هغه سره کې ناستل جایز نه دی لکه یو تن خپل والدې سره خپل مور سره کې په دا وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لونو سره د امت نکاح جایز شوخه معنی دا چې حقيقي مین دي نه دي زکات حقيقي مور لور سره خو نکاح ناجایز دي حدیث کې راځي ترمذی کې روایت ته چې د الله نبی له ترجیح ورکوي خپل د نفس نه نفس سره به محبت کم کوي د الله نبی سره به محبت زیات کوي عمر سے روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله د هر شي نه ماته زیات محبوب یې الا من نفسي لیکن نفس خو نفس دی کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتا اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین ایمان به دې اله کاملېږي چې خپل د مور او پلار نه خپل د بچو نه خپل د اولاد نه تر دې چې د خپل نفس نه زیات محبوب شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث نو ختم کړي چې عمر سے وو فرمایل والله لانت احب الی من کل شیء حتا من نفسی قسم دې په الله دې الله نبی د هر شي نه ماته زیات محبوبي تر دې چې زما د نفس نوم ماته زیات محبوبي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل آل آن یا عمر عمر اوس دیو غټل نو مخکنه جمله کې الله فرمایلی و ازواجهم مهاتهم او دوبه ابن کعب رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې راځي او هو ابوهم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرتبه د پلار دی او ازواج متطهرات چې په عزت او احترام کې په منزله د مين دودي نو قانون دا چې زوی ته میراث ملاويږي الله د په دوه هم کوي اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله او رشتہ داران ذوی الفروض مراد دي خان زکه داو نسی الله ذکر کړ دی قران کې چاغه دولستی اتم کې زنانه دی او سرور پکې ناری نه دی بیا ور پسې عصبه دی عصب بنفسهم عصب بغیره عصب ما غیره دغه رنګ عصب سببیه بیا ور پسې ذویل ارحام دي الله فرمایي او رشتہ داران بعضهم بعض دون اولا ببعضن زیاد حقداران دي د بعضو په میراث اغستو کې په کتاب الله د الله په حکم کې من المؤمنین من بیانیه ده خان او بعضو هم سره لګي او یا چې د من المؤمنین دا اولا سره متعلق دی النبي اولى بالمؤمنين من المؤمنين والمهاجرين د اسلام په ابتدا کې د هجرت نرستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مواخات قائم کړو رورونی چورته لکی یو ورته مهاجر رو ربل ورته انصاری دا و دوړو په درمیان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رور ولی راوستي و الله د آیات راولې دې سره هغه مواقات منسوخ شو من المؤمنین والمهاجرین د مؤمنانو نه او د هجرت کوونکو نه دو صفات الله ذکر کړو یو ایمان او دویم هجرت نو ایمان چې دین هغه سبب د دوستای دی او هجرت چې دین هغه سبب د حاجت دی اگر چې دا دو اسباب موجود دي خو بیا هم ګوره وارث نه دي ښه مبتدا کا او خبر محذوف کا او خبر چې دین هغه جائزون دا فعل ستاسو جائز دی چې او تن ستا وارث نه دی ستا په مال کې داغه څه حصہ نشته دی او چې ته چې دین هغه له وصیت وکې یا غل مال هبه کی دا فعل تاسو جائز دی الى اولیاءکم معروفا الى اصدقائکم من المؤمنین والمهاجرین استعمال ګره دی مؤمن دی او مهاجر دی ستا نسبی نه دی تاغه سره خپل د طرف نه احسان کین نو کولې شي وصیت کولې شي هغه تمال هبه کولې شي کان ذالک فی الكتاب مستورا دا حکم د الله په کتاب کې لیکل شوی دی چې میراث به وارث ته ملاويږي مهاجر او مؤمن ته باندې ملاويږي اگر چې ایمان سبب د دوستۍ دی او هجرت سبب د حاجت دی دا دوا اسباب موجود دي لیکن میراث به نسب طرف ته ځي نسب طرف ته وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ سرم خطاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د دې آیات تعلق چې نو دویم نه اول آیات سره دی ولا تطع الكافرين والمنافقين سره زما نبی تا نه مخکې ډېر انبیا راغلي دي او هو مداهنت نه دی کړی د کافرو تابعداري نه ده کړی نو تمام داغو په تابعدارای کې کافرو تمایل کېږي نه پیغمبر نه دی مایل شوی چونکه دعوت د کافرو چلے ده د مداهنت وایذا خزنام چې یو پیغمبر بعد بل پیغمبر تصدیق کوي تکذیب بنه کوي دا قول د قتاده دی او دیم قول ابن جوزی رحمه الله ذات المسیر کې لیکي چې میثاق نه مراد دا دی ان یعبد الله وحده ويدعو الى عبادته لوز دا دی چې د الله عبادت وکړي او خلق علماء دعوت ورکړي د الله به عبادت ومنك ومن نوح نبی کریم صلی الله علیه وسلم رمبه ذکر کخا ومن کا اگر چې راتل د پیغمبر رستو دین لیکن مقام او مرتبه د پیغمبر تمام انبیاء نه مقدم ده زمانه بي تانوم دالو زغسته شوی دی ومن نوح او د نوح عليه السلام نه ابراهيم عليه السلام نه موسی عليه السلام نه عيسى ابن مريم پنځه انبیاء الله ذکر کړو او وجه د تخصیص دا ده چې دا اول العزم انبیاء دي خان اصحاب الكتب دي اصحاب الشرایع دي کني انبیاء خو ډیر تیر شوی دي مزاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله لیکي چې دا پنځه انبیا الله په دې ذکر کړ چې الله دوله کتابونه ورکړي او صحیفه ورکړي او دا د شریعتونو والو یو معنا دا ده او دیم دا چې وجه د تخصیص دومره تکلیفونه ډیر زیات راغلي دي په مسلې د دعوت کې واخذنا منهم ميثاقا غليظا او غسته مونږه داغونه مضبوط لوز دا د مخکنی میثاق تاکید دی ښا چې مخکې ویلو میثاقهم دلته بیا وی چې میثاقن یا اول میثاق نه مراد چې دین هغه میثاق د دعوت او د تبلیغ او دوی میثاق نه مراد چې د په اخیری رسول باندې ایمان راوړل پدې تاسو تایید وګورئ سورته آل عمران سورته آل عمران آیت نمبر 81 وی درم سپاران سورت آل عمران آیت نمبر 81 قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري الله فرمایل اي اقرار کوي تاسو پیغمبرانو او اخله په دې باندې زمان لوز قالوا اقررنا ټول انبیاء وی چې زمونږ اقرار دې په دې لوز باندې دایا سرګند دلیل دی په دې خبره باندې چې حضرت علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوه دی خان زکه کچرت هغه ژوند دی وې راغله به کنه او نتا نه تپوس کوم پیغمبر دی او کنه دی نستا جواب بدای چې پیغمبر دی دویم تپوستانه دا کوم چې لوز اغسته شوی دی هغه نه او کنه چې اغسته شوی دی نو بیا خو دو خبرې وي یا باغه وفات وي او یا بدلوز نه اوخته نو داسې وای چې وفات دې کنه لوز نه اوخته نشي انبیاء د ګناهونو نه معصوم دي ابن کثیر د آیتونو جمع کوي وفات د عزر علی السلام باندې او بیا د ابن کثیر تاریخ کتاب دی البدایه والنهایه پای کې لوی بحث کړی دی بیا او بیا مستقل هغه وی چې ما اراده کړدا چې په دې باندې رساله ولیکم البدایه کې لیکین چې په هغه رساله کې تمام هغه آیاتونه او هغه احادیث را جمع کوم چې هغه دلالت کوي په وفات د حضرت علی السلام او کوم احادیث چې دلالت کوي داغه په حیات باندې نو هغه ضعیف دي چې داغه جرح وکم نو کې دې شي ابن کثیر بیا په دې رساله لیکلی ښه نو دې دویم لوز نه مراد واخذنا منهم میثاقا غلیظا مضبوط لوز نه مراد چې دین هغه په اخري پیغمبر باندې ایمان راوړل او داغه دعوت چلول په اخري داغه دعوت چلول چې دینو خپل په امت کې تاسو وګورئ سورته صف آیت نمبر 6 د دغه لوس په جوان دي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت چلو چې اخیری پیغمبر باندې به ایمان راړی سورہ صف تاسو ګورئ نمبر 6 قسم الله سپاره وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ او دیم دا مبشرا برسول یاتیم او خوشخبری در کوم تاسو ته په یو رسول چې راضی به ما نرستو نوم به احمد وین صلی الله علیه وسلم نګورا دې ته لیکيږي پابندي کول دا غلوس خان بني اسرائیل کې دعوت چلول او صدق هم نه مراد داغو دعوت ته داغو تبلیغ دی او د آخري پیغمبر تصدیق دی داونه تپوسو کی ورپسې عبارت کې اندماج دی هغه دا فاصابهم نو هر کله چې او نه تپوس شو ظاهر دا چې هغه دعوت چلولې دي نو نه الله ثواب ورکي وعد للكافرين عذابا اليما الله تیار کړی دی کافرانو د پاره عذاب درناک مقصد په دې کې تذکیر د نعمت ته 10 11 کې بیانې کې واقعې د خندق بار نو اخله ترایت نمبر 20 پورې زجر دې منافقین او تاو داغو 20 قباحتونه الله ذکر کړي او بیا 21 نو اخلام تر آیت نمبر 24 پورې دریم خطاب ته امت ته او له صفاتونو به الله د مؤمنانو ذکر کین دا به تقابلا ویخم او اخر کې بیانې کې دوه انعامات او آیت نمبر 27 کې بیانې کې مالی غنیمت او اورثکم ارزهم وديارهم واموالهم یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اے مومنانو یاد کئ نعمت د الله چې پتا سو دې نعمت الله نه مراد مدد ده په احزاب کې په خندق کې اجاد کوم جنودن کلا چې راغلي لخر د کافرون هر طرف نه راغلي مقصد دا چې موږ اسلام ختمو مقصد دا چې موږ مسلمانان ختمو موږ مدینه ختمو د اسلام قله ختمو دا لخر راغلی الله امام لخر راولې غلي فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها پس راولې ګل مونږه علیم بدی کافر باندې ریحان باد سبا ریحان باد سبا مراد ده هغه هوا چې هغه د مشرق طرف ناراضي خه ځکه هوا په دوه قسمه ده یو مشرق طرف نه هوا راځي چاغه ته باد سبا ویلې کیږي اذن قسم هوا دا چاغه ته باد دبور ویلې کیږي هغه د مغرب د طرف نه راځي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما مدد شوه ده په باد سبا اوادیان هلاک شو په باد دبور مغرب طرف نه خطرناک هوا راغلی و او فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها دا حقیقت کی اجابت ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیرو صحابه کرام ډیر پریشانو درې ورځې مسلسل د سموار رضوا او د منګل رضوا او د بود رضوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د صحابه کرامو سختې ته وکتل ډیر پریشان شو او د بود پر ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیره وکړي هغه خیره الله د ماسپخین او د مازیګر په درمیان کې قبول کړي ښا الله په اتحادیانو کې واجب اختلاف پیدا کوم دا اختلاف کو جمان یاغو تی تربیت ترشل سیاو غار تشل سبلې غار الله په خطرناک هوا راولې ګلام یو منافق یې اوچت کو او لری ګټه لري روا چوخه اجاتکم جنودون فارسلنا علیہم ریحان کلا چراغ لی پتا سو معنی لخر د کافرو فارسلنا په معنی د فصلتنا مونږه مسلط کړه پاغو باندې هوا دا ستاسو مدد او دویم جنودن صفا من الملائکتین الله اخلاص کتنه او د صحابه کرامو چې خنده کې کنيستو الله رب العزت داغه اخلاص په وسیله چې دینوم فرشتي راولېګل لم تروها چې تاسو نه لیدلی وکان الله بما تعملون بصیرا سبب د نصرت الله ستاسو عملونو باندې خبردارو عمل نمونات چې د خندق کنيستل الله رب العزت دی آیت کریمه کې د خندق واقع ته اشاره وکړه د هجرت پنځم کالو او سخت یخنی وان د کافرو تعداد چې دی نو هغه تقریبا 15000 او مسلمانانو تعداد چې دی نو هغه 3000 نو سره اصلي هوان نسو قوت ظاهر کې او بل یار ته 15000 ډیر قبایل راجم شيو اهل مکه او اهل کتابو بنو اسلم او بنو اسجا بنو مرا بنو کنانا بنو غطفان دا ټول جنگجو قومونه راجم شیو دا اتحادیان خان مقصد دا و چې مونږ اسلام ختم کوم مونږه کله ختم کو د اسلام مسلمانان ختم کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا نو په داسې حالاتو کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې کارونه کول یو دا چې ځان به سپاره په الله باندې چاغی ته توکل ویل کیږي دویم باهمی مشوره کول صاحب اکرام نرای غستل درم خپل د توفیق مطابق اسلحه تیارول سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مشوره ورکړه د خندق د کنيستلو درینی ملا په فاصله کې خندق کو کنيسته شوخه لمبای داګه درینی ملا او چوړای دا غي ست تذکرہ کتابونو کې نشته نه په تفاسیرو کې شته ظاهر دا چې دومره چوړای به چې دشمن ته ټوپ نشي ولې ګوړه ته ټوپ نشي ولې اته ورځو کې دا خندق صاحب کرامو تیار کړه په دغه دوران جبرائیل علیه السلام راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خوشخبری ورکړه د فتح او د سورته آل عمران آیات وی قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له خوشخبری ورکړه صحابه کرام مطمئن شل منافقینو اعتراضونه شروع کړل تنزونه شروع کړ چې موږ دلته کې پیشاب ولنه شدلې او دې موږ ته محلات د کافر وخی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صف بندي وکړه او دا الفاظ وی چې اللهم لا عيش الا عيش الاخره یا الله مونږ ژوند صرف ژوند د آخرت والو د دنیا دا ژوند دا خو فانی ژوند دی اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجران یا س... یا الله ما سره ولال خلق چې د مهاجرین او انصار دي د جهاد په وسیله دوه بخي او هغه با نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جواب ورکاو او دا الفاظ وی نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مون خو خلق یو چې مون محمد سره بیعت د جهاد کړي لري تر څو چې مونږ ژوند یو الله د آیتونه راولېګل یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اور پسې جاءکم من فوقکم اور پسې هنالکم تلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا دا درې اتون رااله اذ جاءکم سختی دا احزاب کنا چراغ کافر اتحادیان اهل کتاب ټول من فوقکم د بره طرف نام ومن اسفل منکم او د کته طرف نام د غر بره طرف نه غور روان دی او د کته طرف نوم غور روان دی وَإِذَا غَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ او از زاغت الابصار زاغت په معنا د مالت ته یا زاغت په معنا د عدالت ته په معنا د کوګوالي راځي کله چې مایل شوي سترګې تاسو کله چې کګي شوي تاسو سترګې فلم تنظر الى شيء څه شی او بیا ښکارېدل نه او الابصار نه مراد چې د منافقین سترګې دي ښه ځکه هغه مخته د جهاد نو نو په وخت د جهاد کې دا غوسترګي چې د غاډي وړې شوې پریشان شي وبلغت القلوب الحناجر القلوب فاعل دې لپاره د بلغت الحناجر چې دې مفعول به او رسیدل زرونه د منافقینو حناجر چې جمع د حنجرتن ده ویلې کی غټه مرای برنه طرف د مرای چای کی موټاواله وی دا کنایه ده معنا دا چې په دې منافقینو باندې داسې سختې را لې چې د دوی زړه خپل د زین او دنګل عمره کې اون خطېدل برت لاړل دا کنایه د سخته وتظنون بالله الظنون خطاب منافقین ته دیخه او ګمان کو تاسو په الله باندې منافقانو رنگا رنگ ګمانونه د منافقینو ګمان دا کو چې ان محمدن و اصحابه لا ينصرون چې محمد او داغه ملګری داغه به مدد نه کیږي د الله د طرف نه وظن المؤمنون انه ينصر او ګمان د مؤمنانو دا چې داغه مدد بکی هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا زجر دې منافقین ته آیت نمبر 20 پوری او شل قباحتون الله ذکر کې د منافقینو هنالک کام پدغه خوف کې امتحان وکړې شو د مؤمنانو وزلزلوا او اجر قول اشلو زلزالا شدیدا پجر قول سختو مؤمنان کامیاب شي د منافقین سور وی چې وعده نه کړی مونږ سره الله او د الله رسول الله غرورا مگر باطل وعده یا دوکا او هغه دا چې منافقین وی چې مونږ ته محمد د شام او د فارس محلات خي او حال زمونږ دا چې مونږ یری ګبار نه شتلې آیات کې چې د المنافقون په څیر واو راغلي دي المنافقون والذین نو عطف دلالت په مغایرت باندې کوي نو بعض علما دي کې چې والذین فی قلوبهم مرض نه مراد چې دي کمزوري مؤمنانو لیکن بهتر دا چې والذین فی قلوبهم مرض واو تفسیریه دي شي او دا تفسیر د المنافقون دی چې منافق هغه چې دا په زړونو کې مرض د نفاق او کته وای واو عاطفه شي او عاطف دلالت په مغایرت باندې کوي نو مغایرت په دوه قسمه ده کنه یو مغایرت هغه دی چې هغه ته په اعتبار د ذات مغایرت ویل کی او دوی مغایرت هغه دی چې هغه په اعتبار د وصف وی نو دلته کې په اعتبار د وصف مغایرت واخلم دویمه طبقه غوا چې هغه باندې شروع کړي ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورام باندې شروع کړي چې کورونه زمون خالی دي کورونه خالی دي الله فرمایي کله چې وی یو ډلې منهم د منافقین نه یا اهل یثرب اے د مدینه والو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړو چې مدینه تبع یثرب نه وای ښا منافقین وبا مدینه ته یثرب وی د مقصد د باره چې محمد خپکی الله رسول خپکی نو یثرب دا د مدینه زوړ نومو او دې ته به یثرب ځکه وی چې دا د غمونو ځای وو دا د پریشانو زیو څوک بچ دلته راغی غمونه به ځان سره وړل مرزونو سره بتم لکه یعقوب علیہ السلام فرمایلی لا تسلیب علیکم اليوم یغفر الله لكم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو دې له نوم کې خو چې دې تبع توابه وای توابه د خوشحالو زه د امن زه او د برکت زه ځکه دا توابه نوم چې دې نو دا د تورات نوم خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې نوم کې خطوابه او نوم ورله کې خو مدینه په هغه ټولو نمونو کې چې د مدینه مشهور شو ابن کثیر لیکي چې اصل کې یثرب دا د بنو عمالقو نه یو مشر راغلی و یثرب بن عابیل دا غنومو دلته کې دیراو آبادو دا زه مشهور شو دا په نوم باندې یثرب سره یا اهل یثرب ایت مدینی والو لا مقام لکم قوت نشته د تاسو اتحادیانو سره د مقابله کولو یا لا مقام لکم لا مقام لکم په فتحې د میم سره ساسو زه نشته د دلته کې لہذا فرجو واپس شې زه مدینی ته میدان نه واپس شې یا اسلام پرېګ دی دا څنګه اسلام دی کې جنگي دل کافر سره یا د محمد مدد پرېګ دی ځای واپس شي نبی تاسو یو طائفه واپس شو او بل طائفه چې وا وای استاذینو اجازه غوښتو فریق یډلې بنو حارثه مراد دی منافقین دي د الله نبی نه اجازه غوښتو دا وی چې نبیوتنا اورام زمون کورونه بربند دي خالی دي غیر محفوظ دي دروازې ورته نشته دي چتونه په نشته دي دیوالونه مندري دي وګورل ته کې ماشومان بچی دي کنه نقصان به ملاوي شي الله فرمایي و ما هي بعورتن کورونه خالی نه دي دروغ وای ان یریدون ادو اراده نه لري الا فرار مگر د تختیدلو د جهاد نه ولو دخلت عليهم من اقطارها کچر دا داخل کړی شي دا احزاب دا الله دلالت کې په دې خبره چې احزاب مدینه ته داخل شوی نوخه کچرتا دا احزاب داخل شي په دې مدینه علیهم خاص کر په دې منافقینو من اطارها د طرفونو د مدینه ثم سئلو بیا تاسو کله شي دي منافقین نه الفتنه دا د فتنې فتنه نه مراد شرک دی او سئلون مراد چې دعوت ورکول دي منافقین ته د شرک کدی منافقین ته دعوت ورکړي شي د شرک دوبه فورا اسلام پرېږدي او شرک طرف ته وځي لا توها مراد دې نه اجابت ته نو هر کله چې دو شرک قبول کو ما تلبسو بها الا يسيرا کی تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا وګوره دو په مدینه کې حساب نشي فورن حکم مو شي مسلمانانو ته چې دو سره جنگي گئے ځکه سرګند شرک قبول کو نو فتنه نه مراد شرک دی یا فتنه نه مراد چې په مدینه کې فتنه پیدا کولې که عذاب دوته وای نو دوی فورا اجابت وکي او ما تلبتو بیا الا یسیرا اسار بنشي فورا چې د مدینه کې و فتنه پیدا کی ولقد كانوا عهد الله من قبل زجر دی او یو قباحت الله ذکر کې د منافقینو چاغه نقض یا حد دی قطاده لیکي چې منافقینو چونکه منافقین د بدر په جنگ کې شریک نه او جنگ بدر کې مؤمنانو ته فتح ملاو شو او عزت هم ملاو شو دیو جنا منافقینو قسمونه کړیو چې چرته جنگ راشي نو موږ به جنگیږو الله فرمایي یقینا دولوزونه کړیو الله سره من قبل بخام او یا زما نبی دی منافقین ته هیڅ چری تخفیض نشي تاسو لن ينفعكم الفرار وی چری نه فنش در کول تاسو له تختام ان فررتم که چرته تخت تاسو من الموت مم مکان الموت تاسو د موت د مکان نه تخفیض شي چرته او القتل یا د قتل وایزن په دغه وخت لا تمتون الا قليلا نفع بنش ملاوی دی تاسو ته الا قليلا مگر لګام مانا دا کته د میدان جهاد نو تخت دي او کور تلاړي یو وخت ژوند دی وی کال ته ژوند دی وی لس کال ته ژوند دی وی تا ته لس کال فایده ملاو شو اخر بدر باندې بیا مرګ راځي قبر ته بزیم الله وتعالى تپوس کی قل من ذا الذي يعصمكم من الذين من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمان دام زجر دی اے منافقینو که چرته تاسو د میدان جهاد نو تختیدای او کور تلاړای الته کې تاسو باندې آفت راغې الته کې تاسو باندې عذاب راغی کدا دشمن الته کې راو رسی تاسو باندې حمله وکړي نو څوک به تاسو بچ کی او یا زمان نبی څوک دې چې بچ پکې تاسو استفهام په معنا د نفي دی ښا نشته نه څوک بچ کون کې ما سوا د الله نه یاسمکم په معنا د یمنعکم دی نو څوک دې چې هغه رحمت بلری کی ولا یجدون نبممی دا منافقین ځان د پاره من دون الله ما سوا د الله نه ولی ان څوک بچکون کې ولا نصير او نه مددگار قد يعلم الله الموقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا اوس په نه قباحتنا الله د منافقینو ذکر کړو اوس مزید نور درې قباحتونه الله ذکر کړي او مخکې قباحت دا چې میدان جهاد نه پخپل تختیدل دا یو لازمی قباحت اوس بل قباحت دا نه چې دا متعدی دي نور خلق منکې د میدان جهاد نه یقینا الله پی جنیا کسان چې منکون کې د جهاد نه وملامزه النبي صلی الله علیه وسلم جهاد نه خلق کړی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا نه خلق کړی والقائلین او بنا کون کې لاخوانهم خپل ورونو ته حلم الینا مونږ پس راځي مونږ پس راځي ولا يتون الباس الا قليلا او دون راضی جنگ کولو ته الا قليلا مگر لګ اتيانا قليلا اشحتن علیکم بخل کون کی دی پتاسو معنی دا چې دا نه غواړي چې زمونږ پتلوم دوی ته فایده ملاوي شي او دا هم نه غواړي چې دوی جهاد وکړي او دو تا شهادت ملاو شي او جنت ملاو شي فاذا جاء الخوف کله چې راشي حکم د قتال زما نبی ته وګوري دو ينظرون الیک چې تا ته وګوري تدور اعینهم چور لباستر کې ددو دا د خوف په وجه باندې خان کله دې پشان دا غسړي یو شا چې راغلی وي پاغه باندې بیوشي من الموت د موت په وجه اذیت بدر کی تاسو لرا په جبو تیزو دا سه سخت جبی دي چې تاسو له بازیتونه درکې وایستا کیفیت ما قتل چې میدان جهاد کې وي اشهت انا للخير حرس کون کې دی مال غنیمت باندې مانه دا چې کله مال غنیمت ملاویږي نو بیا براشي مال راک مال راک حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیت امام بغوی رحم الله فرمایي فاحبط الله اعمالهم ابطل الله جهادهم الله د دوی جهاد برباد وکانه ذلک علی الله یسیرا دا کار په الله آسان دی یحسبون الاحزاب اتلسم قواحد ګمان کې دا منافقین په ډلو باندې لم يذهبوا چې تلی ندي الان کې په هغه باندې عذاب راغلي دي پاو کې الله اختلاف پیدا کړو هغه عذاب ټول تلیو دلته کې دا منافقین یریږي او رپیږي چاغو تلی نه دي وایات العذاب نو لسم قواحت که چرتراشی دوباره دا اتحادیان یودو تمنا بکی دو لو انهم بادون فی العرب ارمان دې چې دی رویم په باندو کې په باندې کې دی روي کور کې نه وي ځکه دا صحابام کور کې څوک نه بریدي jihad لبوزي خو یاره چې باندې کې ویم خر سره ولاړ وې وای سره ولاړ وې او دلته کې وې میدان جهاد ته نه وېتلې یسالون عن انبائکم تپوسونه کوله تاسو د خبرونو متعلق فیسبوک مونږ کتلې او فیسبوک کې مونږ ته پته لګیدې چې دوی کامیاب شي دي او کنا کام شوي دي او مال غنیمت دوی ته ملاو شوی دی او کنه دی ملاو شوی نو انم بایکم دا تپوس چې دینو دا سیاسي منافقت ته نن سبا دا سیاسي منافقین ډیر زیات دي په دنیا کې وګدي وګدي ګری به پټکی به ولي منافقت کې مبتلا ښه دا سیاسي منافقت دی نو مانه دا چې زمالته کې تپوس کومه یو نه بل نه معلومات کوم چې دې مؤمنانو مال حاصل کړ دې او کنه دې حاصل کړ ځکه مام کلمه ویل ده نو ما ته هم د مال غنیمت نه سملاویږي کنه یو مقصد دا دی او دوی مقصد دا چې دا سیاسي منافقت دی احسان جتلاولو د پاره تا ته وای چې مال ته کې ستا ته پوس کړو باندې کې د روم کومه ته پوس کړې دی خان احسان جتلاولو د پاره چې تاسو خبر مونږ راغسته دي مونږ معلومات کړیو راتلو طاقت مینو تپوس میکړو ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا الله فرمایي کدا منافقین تاسو سره موجود وي نو دوی جنگ نو کړي الا قليلا مگر لګ صرف د نشيبو میدان جهاد تبیا به تختیدل دا تکرار نه دی ښا اتلسم آیات کې ویلي ولایتون الباس الا قليلا شلم آیات کې بیا وی الا قليلا نو مخکنه حال چې دین هغه غیر حاضرې حال دی ښا اسوه حسنه نمونه د تابعداري خستا لمن لپاره دا غچا چاغه یقین لري د الله او درز رستنه یو ذکر الله کثیر او یادې الله ډیر زیات ذکر الله یادول سره زړه بیداری کی خان نو میدان جهاد کې بیدار زړه پکار دی بزدل ازله چې د میدان جهاد کې کار نشي کولی په دغه بنیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر ته چې د افضل ترین جهاد ویل دي چې مجاهد ذاکر په کار دی چې الله یادایم ولما را المؤمنون الاحزاب او کله چې مؤمنانو ولیدلې ډلې د میدان جهاد کیفیت الله ذکر کې د مؤمنانو خوشاله شل مؤمنان چې ښکار راغې کافر راغلم جنگي کو وسره یا بغازیان شو یا به شهیدان شو قالو دوی هاذا ما وعدنا الله دا سختی خو هغه دا چې وعده کړی د موږ سره الله او د الله رسول صدق الله ورسوله رختیا ویل دی الله او د الله رسول وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او نه زیاتې دولرام الا ایمانا مگر ایمان د زړه او تسلیما او تابعداري کول د دو ایمان زیات شي او تابعداري زیات شي دا شپږ صفاتونه الله د مؤمنانو ذکر کړل ا دې ته ویل کېږي جنگي صفات حربي صفات د منافقینو په شان رستو کېږي نه بوزدل کېږي نه منافقین خو میدان جهاد کې پریشان شله او مؤمنان وی چې دا سختی چې دام د دې کوم سره الله وعده کړی دا او د الله رسول دې سره واخرت خکېږي من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیهم مزید نور صفات الله ذکر کی سلور د مؤمنانو د مؤمنان نه رجال سړي دي کمال رجولیت ته اشاره ده میدان جهاد کې رجل کار کی خان خزکار نشي کولای اخو منافقین دي چې خود سره ناس خوشحالي چې مونږه برچی خانو کې ناس وې وای بنگړي واچوي کانټي واچوي یې په باندو کې خوشاله من المؤمنین ادم مومنان نا رجال سړي دي صدقو رختیا کړه هغه وعده چې دوه الله سره کړی و مزری لیکي صدقو په معنا د قامو دیخه قامو بما حدو رسول الله من الجهاد والطاعه په وعده باندې کله کو لاړو چې کوم وعده د مؤمنانو د الله رسول سره کړی و د جهاد او د اطاعت فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر اوس وادي ته ګورا خپل بدلونه پیش کړخه فمنهم باس پکې هغه دی قضا نحبه چې خپل نظر پورا ک نه په معنا د نظر دی ښا چې نظر کړه چې زما د الله دین د پاره خپل سر قلم کوم خپل بدن با ټوکړي ټوکړي کوم خپل وینه بتوم او موت لبا خپل ځان ورکو مخه نو نظر نه هم نه مراد نظر دی نه هم نه مراد موت دی کوشش دی خپل نظر پورا کوم خپل موت پورا کوم خپل کوشش پورا کوم مراد د دینه حمزه دی سید الشهدا رضی الله تعالی عنہ مراد د دینه مصعب بن عمر دی چې کله شهید شو نو کفن د پاره کپڑا نه وخه دومره کپڑا وا چې سر به پټو خپې بخکارا کې دي چې خپې به پټولې سر بخکارا کې دي صحابه را نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې په دې کفن سر پټ کې پخپو ولا واخه واچوي دغه رنګ انس ابن نظر دا د انس ابن مالک تروخه رضی الله تعالی عنہ کافرانو نیولیو مسله کړي وا پوزه ته کټ کړي وا وګونه ته کټ کړي و شرمګاه ته کټ کړي و او بیا چاوم نه پیجندخه خور پیجند چې وا دا خو زما رور دی دوه خپل نظر پورا کخه ومنهم او بعض هغه دي ينتظرو چې انتظار کوي چې زوبا میدان جهاد ته وینه بتوو شهادت به ملاويږي امام رازي لیکي چې تمام صحابام د شهادت منتظرو وما بدلوا تبديلا د الله وعده بدل کړي نه ده یا تمام دین مراد دی نه پکې زیاتې کړ دی نه پکې کمې کړې دی نن سبا مسلمان ته ګوري نه دین نه کلو نه جوړ کړی دا رنگ رنگ بدعات کې مبتلا دي دې د پاره چې الله وعده ورکی صادقین وتا بصدقهم په سبب د اختیا او داغو عذاب ورکی الله منافقین ته انشاء کو غواړي او یتوب علیهم یا توفیق د توبې ورکې منافقین ته په شرط د دې چې انتابو کدو توبه وکړه بشک الله بخنه کون کې درام کون کې دی ورد الله الذین واپس کړ الله کافران اتحادیان الله ټول واپس کړل بغیر دې سره د غصې داغونه لم ینالو خیره اس فیده په لاس را نغلا موږ به اسلام ختمو موږ به مدینه ختمو موږ به محمد وجنو ودا خوبونه قتل استاد وکف الله المؤمنین القتال بس که الله مؤمنان د جنگ کولونه او دی الله قوت والا زرور وانذر الذين ظاهروا من اهل الكتاب اوس د بنو قریظه نمبر دی خان دوم چون کې لوز مات کړو په زمانه د لوز کې اتحادیانو سره ملګرتیا کړو جبرائیل راغی په ګوړې باندې سوار دی پټکې ولې دی تور ور سره ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په کور کې غسل وکړ بار چې راووت عجیب کیفیت د جبرائیل له د جهاد په شکل ولار دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو چې تاسو له کې خدا ها ما خو اصله کې خدا جبرائیل ورته فرمایل چې فرشته خو اصله نه ده چې اوس نمبر د بنو قریظه و ده بنو قریظه په سیزه التلار نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغو د قلې نه غیر چا پیره 27 ورځې محاصره کړې وخه اخر دا چې تنگ شلو او د قلې نه بهر راوتل او د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ په فیصله باندې رضا شلخه سعد بن معاذ فیصله کړې وا چې د دوی چې کوم ځوانان دی هغه اوجنه او چې کوم بډاګان دی هغه پریک دی او کوم زنانه دی هغه خپل غلامان کوي